د قرآن عظیم شان په تلاوت کې ډېر لوی اجر او ثواب دی د قرآن پاک په یو حرف تلاوت کولو باندې کم از کم لس نیکیانې ملاویږي او یو مؤمن چې کله د قرآن تلاوت کوي ده ته د دې په ذریعه باندې ډېر فواید دا ملاویږي ثواب ورته حاصلیږي د هدایت رڼا د ده ته حاصلېږي او دا په زړه باندې قرآن تلاوت او د قرآن پاک اورېدل د په زړه باندې اثر کوي او دا مؤمنانو ته فایده کوي کم مؤمن چې د قرآن تلاوت کوي د هغه مثال دا د تورنج په شانتې دی دا خوشبوداره وي او خوږ هم وي او کم مؤمن چې د قرآن پاک تلاوت نه کوي نو د ده مثال د کجورې په شان دی کجوره چې کم دی دا خوږه وي خو خوشبو وي نه وي نو مؤمن دی د قرآن پاک تلاوت نه کوي نو ټیک دا قیمتي دی او ډیر بهتر دی او فایده مند دی خو خوشبودار نه دی او چې کوم مؤمن د قران پاک تلاوت کوي نو هغه د تورنج مثال وي دی منځ کې خوږم وي قیمتي هم دی فایده من هم دی ښه هم دی او د د قران پاک تلاوت کوي نو خوشبودار هم دی نو فایده وي چې کوم دی ډیره ده او دغه مؤمن چې څوک تلاوت کوي د قران عظیم شان ته به ډیره فایده کوي